التنکیل دا کتاب دی جرح تعدیل باندې هغه سو اهمیت باندې کتاب لیکل دی علم الرجال په نوم باندې سار ما کوت ناغوي چې جرح تعدیل الله تعالی هم کړی قرآن مجید کې چې د منافقینو کې برائے بیانې الله دا جرح ده او صحابه کرامو چې کوم مناقب بیانې دا تعدیل ده د دې ټولو خبرو مقصد هغه دی کوم چې ما مخکې تاسو ته ویلو چې جرح دا غیبت نه دی دا غیر لپاره موږ مثال نه پېښ کوو د مخکې هغه مثالونو کې آخري مثال ته درس کې تاسو دوا ویلو یو د سیدنا ابوبکر صدیق جواب کوم چې د جدي میراث کې هغه اختیار کړو دغه خبره دا دا کوم چې هغه د جدې په واره کې دنیا په واره کې خبره کړې و دا تذکرۃ الحفاظ به تبانی کتابونه ډېر اهم دي د حافظ زهبي کتابونه ټول اهم دي پکار دی چې دا انسان سره وی او دا حرفن حرفن وي د کتاب د کتو یو طریقه دای چې سره خپل ضرورت پوره کی وایي او پاره باندې بنیادی علم ناراضي بنیادی علم هغه وخت راځي چې کله انسان کتاب الف نا تریا پوری وګوري دې ته لومبره مقدمه راوخلې تر اخره پوری کتاب قتل دا بنیادی خبر ده او ما تخفل بعد استادانو دا وصیت کړو چې تا کار او کتاب اول نه تر اخره کې او وصیت خو ما پوره نه کړی شو ځکه چې هر کتاب اول نه تر اخره کتل ډیر مشکل دی خدایي دا خبره د حکمت نه خالی نه ده ډیر زیات خیری په دې کې لکه مصطفی احمد ما ټول کتل دی څنګه د امام قرطبي تفسیر ما ټول کتل دی دغه فائدہ دا شي چې کله یو سره یو خبره وکي نو ستاسو ذهن بفورن دا یا رد کی یا وې قبول دی دا ولست زموږ د علاقې یو عام سړی دی ډېر مشهور مقرر دی شوال بیان دا یو ځای تقریر کو وجه تفسیر کو تبي کې په جلد 36 کې په صفحه فلان کې دا خبره ده بعض خلک چې د کتابونو نمونه اخلي ډېر لپاره د خپل روز جمعو تقریر مقریر چې ختم شناغه تمامه چې تاسو دا معلومه چې د قرطبي شپږ دې سندونه نه دا دروغ مشهور شي دا باندې کتابونه ډېر ضروری د حافظ زهبي کتابونه قتل ډېر ضروری دي دا اگر د حافظ ابن تیمیه شاګرد دی لیکن دغه جمال ډېر دی هغه جلال کوم چې د ابن تیمیه صفت دی ځکه هغه نشته لیکن جمال ډېر دی او د دیو جنا د دې کتابونو فائدہ ډېر زیات ده او دې سره چې خلکو کوم زیول لیکلي دي نا ورسره دي زیول د زیل جمع ده زیل هغه تسمه ته وایو چې پاره باندې رستنه عالم د مخکنی کتاب تکمیل ده زیل د فلان لکه نه مطلب چې لګي زیل به معنی تسمه ته دې سره ابن فهد یو زیل لیکل دارنګ حافظ سیوطی دې سره زیل لیکل اوس زمونږ علما بیکار شو کله چې علماو کې د علم خدمتو نه یې زیول لیکل دا خو خبره مثلا طبقات المفسرین لیکل دی امام داودی داودی شاګرد د حافظ سیوطی د حافظ سیوطی طبقات المفسرین تاسو ګوره لیکن ډېر لږ کسان به څه 120 کسان وي بیا څه دی دا داودی کتاب وجل لګل خو دا کسان دي د شیخ القرآن رحم الله کتاب دی نیل السائرین پکار دی چې دا غي زیول الګل شي دا علمی خدمت دی خو دومره نالا اختیار اغلی دا چې خلک علمی خدمت نه کوي دا یو ضروری چیز دی چې دې کتاب ته اپډیټ کول وي چې کتاب اپډیټ کړي یعنی کم کسان دا غینه پاتې شوی او کم کسان دا سو چې دا غي د وفات نرستو دا غي تفاصیل راغلي نو حق جوړیږي چې پکې سره یو لګي دا علمي ذوقونه زمون ختم شي دي ځکه زمون علم هغه سره روزګار د پاره کې دي که زمون علمي ذوق پیدا شي نو کار بسم شي دې زیول بیا چا نه لګل درې څلور زیول د دې لیکل شي حالا دې نرسته تر اوسه پورې دا کتاب پکا دی چې دا اپډیټ کړی تذکرۃ الحفاظ داغه باره کې فرمایي چې کان اول من احتاطا فی قبول الاخبار دالو منه صحابي دې چې دو د حدیث په قبولیت کې احتیاط خپل کړو احتیاط اختیار کړی دی او به ورپسې د جدي هغه روایت نقل کړی دی کوم چې 13 10 کې تاسو تمایل یعنی صحابه کرام اغي داسې نه دي چې ګنې خبره ورته رااله فورا تسلیم کی اغي په حدیث باندې هم سوچ گئی چې آیا دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی او کنه دی دا احتیاط ته انکار نه دی یعنی یو خو یو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث د حجیت نه انکار کوي او پاره بنیاد باندې هغه ټال مټول کوي د صحابه کرامو ټال مټول په دغه بنیاد نه دی هغه په دې بنیاد باندې چې آیا واقعي دا حدیث دی نو که حدیث نه امن نو صدق دغه صحابه کرام دروغ نه وي صحابه کرام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ نه وي دا دې اول وی چې کان اول من احتاط دا خبره یاد ساته په دې وجه باندې چې دې حافظ زهبي دلته یو خبر رسول لیکل دا په دې ترجمه کې سپینځل شپږم صفه باندې دا سپینځل صفه باندې د امام حاکم حواله سره د خبرې لیکل دا او هغه دا دا چې سیدنا ابوبکر صدیق یو شپه غل خوب نور ته اوړې دا راوړې دا نزور ته تاسو کو چې تاسو خوب نه درځي و د کېږي نه هغه ویل چې ما ته یو شل حدیثونه دي ګورو ازدا نه غواړم چې دا خلق ته ورسي ناغه صحیفه اوس وزولا نه علاغه ولا حرام ورغه دا روایت ده چې دا پرویز په خپل کتاب کې لیکل دی او دینه استدلال کړی چې صحابه کرام د حدیث د حجیت او د حدیث د حفاظت مخالف دي د تذکرۃ الحفاظ حواله پکې نشته دیم لیکل ده بیا دا روایت پرویز د دې روایت نه دا استدلال کوي او شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله دا نقل کوي ناغره دې حدیث ته دا استدلال کوي چې دا د سیدنا ابوبکر صدیق احتیاط دی روایت یو دی لیکن کم چې د حجیت حدیث قائل دی هغه ته استدلال یو کوي او کم چې د حجیت حدیث منکر دی هغه ته استدلال دی اوس تاسو په دې تعویل خوشاله شئ په دې تعویل جو ټیک ده خو زما یو مرض د غذای چې اول د روایت اسناد وګورم دا مرض ځان کې پیدا کړي دا مکوي چې د حدیث نه حکم مخ کې راو باسه یا حکمتونه مخ کې راو باسه اسناد مې رسو بحث کوي اول جرح او تعدیل ته ورا شو د روایت اسناد به وګورو کې اسناد کراو نو ټیک د روایت اویلات سره وګورو او کې اسناد کرنو نو تعویل ضرورت نشته ده دا زمونږه متقدمین علما ډیر محتاط دي چې دا روایت لیکل وي نو بیا آخر کې لګي فهذا لا يصح فهذا لا يصح تدین دا جمله شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم الله عمل لري کړل او پرویز علیه ما استحقه دې لري دا روایت موضوع ده سیدنا بکر صدیق ته کوم نسبت د حدیث د سوزولو کیږي دا موضوع دی تفصیلی بحث معرفت به حدیث کې شته اته وګوره بیا معرفت علوم حدیث کې دا روایت سره فضیلت حدیث لاندې لیکن داشتر پورے جواب ہے کہ وہ گورا روات میں بھی آواز سے کس طرح دا خبر دا احتیاط نہ دا حدیث موضوع ہے اور دا موضوع حدیث نہ اس قسم استدلال جائز نہ هیڅ قسمه استدلال دا غفلت شي د اکابرنا بیا خلک قرانه کوي په دې سیس کې کمپرمایز وکړي چې د حدیث په باب کې ما دا سلسله چې کله شروع کړه د حیات الانبیاء د کتابونو او تحقیق په خبر کې یو پروفیسور صاحب د ما سره ملو شو ما ته وی چې افغان کې عالم صاحب وی چې ډاکټر صاحب بهقی او سویتی ته ډېر قاری دی نو باید دا وسمه خبره ده یو سړی چې داغه میدان علم نه دا قسم خبره هغه کوي مستدرک د حاکم راواله پاره باندې حافظ زهری په هر روایت باندې کلام کړل ته وځي چې دا حاکم ته قاری دل علمی امانت هم څه شی ده یو سړی د یو سیز نه واقف دی چې دا درست نه پګاټه د خپل رائے ورکړي اوس یو سره پاره فن پویږي نه هغه لخل بند ساتل پکار دي دا څه کار دی سره کدا خبره دا شي چې بیا ما یو سره په دې پویږي چې سیدہ عائشہ رضی الله تعالی عنها دا غي په مخ کې کلا د سیدنا ابن عمر حدیث مخه تر راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ سره خبرې کوي تاسو ورته حدیث او بیا فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زماره په الله قسم دي تاسو نه خاوري سیدہ عائشہ استدلال د سره کوي هغه مجروح کوي روایت د سیدنا ابن عمر په شی باندې په قران مجید د آیت کریمه په بنیاد دا خورستو زمونږ د خلکو دل ګردره چې هغه ولي ګل په کتابونو کې چې هاذا التاویل جدیر ایو حقو دا زمونږ دل ګردره چې دا تاویل د عائشه د قابل لته د پور د خندنه وکړي دا زموږ دل ګور ده او باز دا لګل چې عائشه رضی الله عنها د خپل قول نه رجوع کړی دا دروغ ویل دي لکه دا غي په سند کې محمد بن اسحاق له دغه عنعنه ده وګړي علمی میدان کې خبره خلک دغه شان کوي چې چا مشرعه ته نه ګوري دغه دین بچ کولی دینی مسله کولی که دغه شان خبرې چې دا چاته قاری دلی نو بیا خدا د جرح تعریف ته علم بیګار په دی وجه دی کې نه چا سره نه لګی ستره نه پچا تنقید ستره نه چا مخالفت دی نه چا د قاری دلی دین د خپل اصل سورس نه په صحیح سند باندې ثابتول او کبل فرض یو چیز د دین په شکل کې راغلی دی نو دا غي مخالفت د اصولی خبرو نه کول وسه دې کې نه چې آزاد سره اتفاق ته او نه چې آزاد سره اختلاف ته راي سره قتل دی اوس په دا روایت کوم چې دلی کله حافظ ذهبي د بخته لکی فهالا لا يصحو اول تو جی لکلی چې دو حافظ ذهبی لا صح کہنا درست ہے اس لیے کہ بیا 1 2 3 4 5 بار کې بیا دې دلته کې لګي په دې وجه دې چې کله هغه ته ویل شو چې ته مال د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې نه تقسیم ہے نو هغه ویل چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث اورېدل چې مونږه معاشر د انبیاو چې کویو مونږه سو مال نه پریږدو او که پریږدو نه خیرات دي ته کې میراث هغه وی دا حدیث ابوبکر دلانه وکړ دا غي جواب کې دا د علما چې تاسو گزارونه کوی شي دا د بنیاد معلومي ته دا ولي وي د دې بنیاد دا کوي سرګودا کې ډېر مخکې یو کتاب چاپ شوی دی هغه ته بدعت الثلاثه وي تاسو چې نت تلل شي نرجس په نوم باندې نرجس په نوم باندې یو ویب سټ دی نرجس مکتبه نرجس دا راوته ده کتاب پای کې شته اگر اواله دا غي 22 23 صفه باندې دا عبارت ته دا ما چې تاسو کې مونږ اروي کې دی کتاب وزار ایران نه چاهتي دا زمونږه کابل چې کله خبرې کوي دا دې دا علم غواړي چې کوی وی سړی ته جلا دی سوې د سړی ایمان تازه کیږي اړې لوی لوی خلکو او دې په اشاراتو کې خبرې کوي او منتها هغه تر د حدیث په تلاش کې هم او د حدیث په قبولیت کې هم یعنی موږ به د حدیث په قبولیت کې احتیاط کوو او د جرح او د تعدیل اصول به لاګو کوو لوی نه لوی سره راغی سید عائشہ راضی هغه حدیث په دې د کندم گئی د سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما چې قران مجید داسې فرمایلی هغه نه تسلیم کړی تفصیل دا کتابونو کې کتل شته دا یو حواله متعلق دا د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه عمل سره دویم عمل تاسو ویلو د سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ چې سیدنا عمر هغه څه جوړو هغه ابو موسی اشعری رضی الله عنه تو فرمایل چې کم حدیث ته بیانې کړه صحیح نو ته یو مرګره ځان سره راول یاد دې ته حدیث اغلر د انصار او ته ابي بن کعب رضی الله عنه ابو موسی شریف نو وو نا ابو موسی شریف رضی الله عنه ابو موسی شریف رضی الله عنه اوس سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ ولدا کار کوي دغه څه وجه نه یو وجه داغه امام موطا امام مالک کې لیکل دا موطا یو دا نو سره رات وجل لګی دا ایو تاسو لواغه سره دلته یو دل کې دا ورځ نه راځي ان موطا راغی سره ابن ماجه سره سره کتابونه ټول د کشانت یو جلدی پکار وې تاسو لا دا واخله ان شاء الله چې کله موږ کوو دا کار عمل ترازو چې تاسو دا کتابونه خپل موجود دي چې خبر آسان شي په دې موطا کې امام مالک رحمه الله یو حدیث بیان کړی دی دا ماتره چې کومه نسخه ده دیتا نسخه وې د محمد فواد عبد الواقی نسخه په دې کې فائدہ دا ده چې کم حدیث په دې کې راغلی دی نو هغه حدیث د کتب تسعه کې هم تلاش کړی دی او لاندې غلي کړی دی چې دا حدیث په فلان کې فلان کې دی دې کتاب کې کمال بیا دا دی چې دې کې ترقیم هر څه پوره دي نو دې کې لیکي کتاب الاستیزان باب الاستیزان کې حدیث نمبر 3 پوره روایت لیکل دی بیا لګي فقال عمر بن الخطاب موږ د استادانو ویل چې موطا چې کوم دی دا صحاح کې شامل نه کې شامل نه ده د موږ دا نیلوی رحمه الله قول لاو چې موطا صحاح کی ما ہے موطا صحاح کی ما ہے د دې ته مرکزی حیثیت حاصل ده دا صحیح نوم لدا موطا صحاح کی ما ہے د دې موطا د شرح دی ډېر مشهور ابن العربی لیکي ډېر د کار دی دا نه کې ابن عبد البر هم د دې د شرح لیکي دا څلور کتابونه چې تاسو وګورئ زما په خیال د مزید شرح و تاسو د حدیث لپاره ضرورت نه یو القبس ته موطا یو تمهید یو استذکار دی دریم نمبر نه ها مسالک العلماء المسالک فقال عمر بن الخطاب لابي موسى تکلا خبر رالا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ گواہی وکړه چاو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې درې ځله به استیزان کوي او چې درې ځله استیزان او شو جواب را نه غوښتي بیا څه نو دا حدیث ما اورېدل فقال عمر بن الخطاب لابي موسى اما اني لم اتهمك اما اني لم اتهمك اي بارا ډېر ضروري دی دا مطلب نه چې ابو موسی شری دروغجن دی دته احتیاط وای چې احتیاط دارې چې زه پتا سه الزام نه لګوم اتهام بدنامول متهم هغه راوی ته وایي چې هغه په درو ویلو باندې بدنامي په عام خبرو متهم نه دی ته شد او زبر دی متهم متهم معنی مونږ ته جھوٹ بولنے سے بدنام یو داسي یو سړی چې هغه جھوټا ثابت شي دا روایت موضوع خو یو سړی چې متهم وی ویل کذب دا روایت صحیح نه ده روایت یې صحیح نه ده ته هیڅ درجه کې ناراضي لیکن داغه په موضوع کې دلو کې محدثین اختلاف دي اگر چې راجح دا رائے دارا چې هغه موضوع ده لیکن چونکه په حدیث ویلو کې داغه دروغ ویل نه ثابت لہذا اگر روایت ته دروغ جن نشي ویل اصولي خبره ده پاس په خپل ځای کې اوره وي د حدیث گہرائی د حدیث گہرائی پس آسی لیگی یو د اسناد باندې چې اسناد باندې زمونږ عبور چې په اسناد عبور نه سره په حدیث نه پوي دویمه خبره ده دا چې مونږ ته د غریب الحدیث په دی غریب الحدیث باندې چې سره نه پوي اپ حدیث نه پوي اګه بلګوس دویم دا چې د حدیث ناسخ او منسوخ چاته نه معلوم نه په حدیث نه پوهیږي علاوه به یو سره د حدیث گہرایت او ورزی چې په دې دوه علوم باندې دا پوره دسترس دا د سیدنا عمر بن خطاب خپل خبره ده کوم چې معطا لګی دا بل دې نشته خبره ځکه کوم حواله ورکوم مهرباني کوي کایندلی اذان سره لیکه حافظ ذهبي لیکلی دا لیکن هغه خپل اجتهاد سره لیکلی دا او دا څه نه لیکلی بل شان دی لیکلی هغه دا چې حب عمر ان يتاكد عنده خبر ابي موسى بقول صاحب اخر تعبیر بدل لګ اوس ما چې څومره کتابونو کې کتلې دي د سیدنا عمر د قول تعویل نو ټول خلک دا پیش کوي تذکرۃ الحفاظ اموتا یې څوک نه پیش کړي لکه زما یو خبره څه مطلب دی نو زما د خبره خط تعویل او تعبیر به زه کول شم او کول څوک به کول شي چې کله موږ سره روایت موجود شو د سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه خپل حکمت معلوم شو دا تعبیر سره موږ اختلاف وکړ چې دا ډېر لوی سړي دی لکه دې دا ویل غواړي چې سیدنا عمر دا غوښتل چې د سره بل صحابي مرګري شي امیس کې هغه څه عبارت ده هغه دا نه وایي هغه دا وایي چې زه غواړم دا چې خلک جرأت اونکي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د تقول ان ځان جوړ نکړي البدع والسنن کتاب دی البدع والسنن پائے کې د سیدنا عمر بن خطاب یو قول لګل دی هغه څه کسان شام ته یمن ته دغه علاقو ته لګل نو ورته ویل دین خو خیر خلک خو الته وسخلکی اغیش پاور قران مجید باندې بن بناحت کوي چې د قران حفاظ دي ته قران درس تدریس کوي ته تاسو مهرباني وکړئ په حدیثونو باندې غیم مو مشوش کړئ په حدیثونو باندې غیم مو مشوش کړئ څه مطلب دی دی دا نه ده ممکن چې یو سړی دی مفسر د قران هم وي او د هغه شان د محدث هم وي ذهن لګ ځان له سموي د تفاسیر کې موضوع روایتونو لري اگر محدث نه نو دا هر چا فیل جدا دی د محدث فیل جدا دی د مفسر فیل جدا دی د فقيه فیل جدا دی د هر هر سره نه مونږه هغه تفوس یو فقيه دی هغه یو موضوع روایت نه استدلال کړی دا په مجرم نه دی ځکه دا میدان جرح او تعدیل نه دی دا میدان چې استنباط دا احکام چې کله دو ثقه روات یو حدیث بیان کی نو دا زیات بهتر دی دا روایت نه کم چې یو ثقه راوی بیان کی دا دو حواله خو تاسو د تیر درس سره متعلق دی مزید وړاندې زوس تذکرې د موطا عبارتونو دا ولستم صحابه کرام وا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ نه وي دا یو سوال لې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د دروغ ویلو رواج کم دی نه شروع شو لوی لوی خلک دي خبرې لګي مونږه کدا صحیح مسلم مقدمه اولو پورا زمونږه د جرح تعدیل او دارنګي د موضوع حدیث او د بیان ضعیف حدیث دا غي بیان دا غي عمل ترغیب کې دا غي چلول دا ټول سونه د مقدمه کې لیکل دي خو کاش کومګه دا مقدمه صحیح طریقې سره وګورئ کومګه ټول زور هغه ظاهري سونه باندې دا مقدمه بنیادی چیز ده کتابونو کې دا لیکلي مثلا الموضوعات کې ابن الجوزی لیکلي رحمه الله چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ویل داغه په زمانه کې شروع شو یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی او چې دروغ ویل پاغه باندې شروع شو او بیا شان ورود بیانې هغه دی شان ورود او ما ته ویل دي چې په دغه کورونو کې په کم کور کې تشفق ول غواړي نو کول شي نغي ورته ویل چې ټیک ده کینا اغي یواز شو یو بل سره صلاح وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بے غیرته تعلیم نه ورکړي دا څنګه ممکن ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی او ته کوم کور کې شپه کول غواړې نه الته دا غي د حالات معلومولو د پاره دوه کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې وي چلال رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو ناغو فرمایل ابو بکر صدیق رضی الله عنه تا چې ته لړشا او ځان سره یو مرګري بوزا او دا سره چې دی ولید ناغا اوس وځو او بیا فرمایل دا روایت غنو خلکو اردو کې نقل کړل دی لکه زموږ استاد محترم هم دا لیکل دی او دا روایت موضوع دی دا روایت موضوع دی یعنی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا په جون کې چا دروغ نه دی ویل پریزان کوی داغه وجه دا چې صحابه کرام په دروغ نه ویل او منافقینو کې دومره جرأت نه او چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات باندې دروغ ویل شي اسناد نه دا اسناد نه کباس کول غواړي المجموعه کې زما وګوره دارنګه مکاتیب دی تاسو سره نو پای کې ما خپل استاد محترم ته ختم لیکل لري په ما خپل انداز کې لیکل لري دا مې نه لیکلي په کې چې تاسو تحقیق غلط کړ یو سړي د مرتبه خیال سره ساتي خبره دی هغه له ما رنگ داسې ورکړل چې ما د بی اے په کلاس کې دو تاریخ د وضع حدیث باندې کلام کو یو شاګرد مال استاسو کتاب را او پای کې دا کیسه ما ولستا بیا ما لیکل چې دې باره کې زما تحقیق دغه شان نه څنګه داسې لیکلي بلکې داسې بیا ما دا لیکل چې زما خبره غلطی نو برای کرم زما اصلاح نو مرتبه خیال خلک ساتي ځان اوچ پلس شیمه جوړاو خلک کار خپل گئی لیکن دا هر یو کار یو ترکیب یو طریقې تاسو بس یا اولاد پیدا کوي یا بس ځان ختموي دا طریقه غلط دی اولاد من پیدا کو او ځان ممروخ ساتي خپل کار به هم کو او د انسان د مرتبه خیال به هم ساتو خداغه جواب ما ته داو چې انما كتبت فهو صحيح واقع دا خبره پوره وه چې تاسو لیکلي دا ټیک دی او بیا دا لیکلي چې موږ آینده ایډیشن کې دې تصحیح وکړو او تصحیح بس تصحیح دا خلا کی چې سړی کتاب اپډیټ کوي کتاب اوس چاپ شوی لاهور کې ما واغس په دې خیال باندې چې دا زړه خبره بنی او ما خبره به کېږه ځکه په دوس بلکې دا مضمون چې کله چاپ شدا راغی باغې سیرت السلف کې چاپ شوی زما دا خط خدا غیر لس دولس میاشتې وروسته سیرت السلف کې بیا هغه کیسه لیکل وغوښته دا غفلت وای دا غفلت نه لري بګار اسلام بر وخت بګار ده په دې ځان پوهه کې چې د لیکلو کم بد اثر دی دا تر پیړو پیړو نه ختم د خپل اثر به ختم کې لیکن د تحریر اثر دا نه ختمي دا روایت موضوع ده کوم خلکو په دې باندې کار کړی لکه ضیا اکرم عمری دی نور بشمیر خلک دی المفصل فی علوم الحدیث ما چې سمر د عربو لیټیسټ کتابونه کتلی ټولو کې دا روایت موجود لیکن دا روایت موضوع ده کلام ما په دې مجموعه کې وکړل مکاتیب کې مشتره او اصول بحث په معرفت علوم الحدیث کې مشتره روایت موضوع ده په دې باندې خبره مو ثابت ده پسله ثابتو سره به ثابتو ناغا دا صحیح مسلم کوم چې ما سره ده دا پیزه جل لګره زما صحیح مسلم تاسو را عام پاکستاني وي دوه جل لګي ما تاسو مخ کې وی دا لری کې دا کتابونه دا کتابونه څنګه ګورئ تاسو چې پاتې چې کوم ده عربی کې لیکلي لاندې اردو د تعلیق کې لیکلي صحیح مسلم اردو د تعلیق کې لیکلي او صلی الله علیه وسلم عربي سره په اردو رسمه خط کې لیکلي دا ډېر بوج پیدا کوي ذهن باندې یو سره چې کله محقق شي هغه ذهن داس ځین نه ورداشي هغه بس صفای صفای سره شي وره په دې صحیح مسلم کې اول خبره خدا دا بیا له صفه باندې لیکي پاکستانی کې وشاید درې نمبر کې د دې لپاره اول خبرې زګې کم قوانين چې زویم تاسو ته کم اسماء چې درته خیم یو اسم بلیګه تاسو دې کې د سیدنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دیر سیدنا ابن عباس نقل گئی کہ انا کننا نحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ لم یکن یکذب علیہ کله چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ نو ویل شي نو موږ به دا غره روایتونه کول او چې چا وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل موږ ورته وخت تکېږو فلما ركب الناس اصحاب والذلول تركنا الحديث عنه او چې کله خلک په هر اوچت ځای او په کته ځای باندې سوري دا هر ځای نه روایت راغلي نو موږ د داسې خلکو نه روایتونه نه دنه سم معلومیږي د عبارت نه د دې عبارت نه دا معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نرستو دا معاملې شروع شو دا اشاره ده امام مسلم اشاره ده خبره ده او دا دلته کې مونږ سره لیکل دی د وم روایت لاندې یکونو فی اخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم مل حدیث بما لم تسمعوا انتم ولا باؤکم فیاکم ویاهم لا یذلونکم ولا یفتنونکم دې په ذیل کې دا عبارت لیکل دی دا به استاد تاسو نه واضح کړی اگر آیته واضح کړی زمون په دې مقدمه باندې دارنګ د صحیح بخاری په کتاب علم باندې میاشت لګي میاشت خدای نتیجه صحیح دې رزلټ نه اکمه کافیه چې مونږ به ویل کړه چې ال کلمات لفظن او ځال مانن مفردن مفردن مفردن شل کاله وای هغه څه په دې پوهې څه دا به فائدې سوزونه شي مونږ زما نه راځي شو کله مونږ قران مجید شروع کوو نو مونږ زما نه راځي یو چې حدیث کې دا راځي چې کل امر ذی بال لم یبدا فیه بسم الله الرحمن الرحیم هو اصلا بیا بل کې راځي چې بذکر الله بل کې راځي بحمد الله نو مونږ هغه د پاره ابتدا کې قسمونه جوړ کړی چې ابتدا حقیقی دا یو ورسیده دا کوم دی ویل عملن کې چې تاسو داسې کړی چې دا ابتدا او ابتدا دا حقیقي نه راتنه نه یې زمون حدیث سره تعلق نشته ده دا حدیث دا کوم چې ما درې واړه طرق وې دا منکر دا روایت یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ یو ویلي په دې کې نکارت ته په الفاظو کې نو چا دا غینا بسم الله ویلې چې الحمدلله ویلې او چا بګي بل څه ویلي مولانا محمد یوسف بن نوری رحم الله معرف السنن کې نشان ورشا کشمیر رحم الله دا خبره لیکلی دا چې دا خلکو یو شی جوړ کړی دا نه په ابتدا کې تسونه نه یې جیل میں حدیث باندې سره نه پوری ګندا چې کیسه ماده بوته وي دا دې بوته بے ځای سيزونو کې مونږه خپل جون ختم کو او کوم شی چې ضروری دی پای ورو پوهیږي نو او دا هم خبره ده چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ د کله نشورو شي نو دا په جون کې خو نه او چا چې ویلي چې دا په جون کې دا دروغ دي دې باب کې روایت صحیح نشته موضوع ده سیدنا عبد الله ابن عباس اشاره وکړه دې خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته دا کار شروع شوی بیا ورپسې بل روایت کې وایي یو سړی دی هغه راځي او حدیث بیانوي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عباس هغه ته توجه نه ور نه وګ دی نه احترام کوي دا ورته ګیلو کی چې زه تا دا ګوره حدیث بیانو ما تاړو غور نه کې هغه ورته ویل چې مونږه مخکې دا خبره وا چې یو سړي به ویل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابترت هو ابصار چې یو سړي به قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نو مونږ هغه دا نیغ دې قتل شروع کړو چې دا ودخلینا وسره وبس واسغینا الیه باذاننا مونږ خپل غوګونه غتا تکې کړل چې زمونږه وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه فرمان وستو فلما ركب الناس اصحاب والذلول لم ناخذ من الناس الا ما نعرف وسکل خلق دار دې نه پکې وس صحیح او غلط نه ګوري ځای اوس خلق موضوعات جوړي دا نه جوړي خبره به جوړه کې بنیه الاسلام على النظافه بنیه الدين على النظافه کوم ځای نه لګه حدیث دا د صوفیا او قول له موضوع دی من غلط روایت ته محدثین محققین د مخالفت کوي دا صوفیا او قول له دی وی چې یو خبره تا داسې جوړ کړه چې دا غي مضمون سم دی نو کته هغه ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او نو خیر دی خیر ول دا دروغ دی دغه توفه خبره ثابته چې دا رسول الله فرمان دی صحابه کرام او احتیاط دغه دا د بیا اشاره وکړه چې مونږ به هغه حدیثونه هغه سل کم چې مونږه ته معلوم کم چې ونه معلوم نه مونږ نه ځکه خلکو به هر ځای نه روایتونه جمع کول کول ته بیا وروسته امام مسلم رحمه الله مونږ ته مزید سونه خي او نمونه را دسي یو خبره ده دا کوي دا محمد بن سیرین رحمت الله تعالی علیه چې دا خلک ابن سیرین وي سیرین په نه راځو من هي سیرین من هو نا من هي سیرین سیرین سو کو مقوقس ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد یې ولېګو مقوقس د مصر دا یو ګروپ غلا لګلو خدمت وکړه معبور سیرین دلدل او ماریا ماریا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ام ولد شو د ابراهیم مور شو سیرین رسول الله صلی الله علیه وسلم ورګړه چلا ها حسان سیدنا حسان بن ثابت رضی الله عنه او معبور چې کوم دی نو دا هغه خپل خدمت لپاره د ماریه د خدمت لپاره پاتې کو دا د ماریه د ترزیو عبدالدل تر هغه کچرو یوه رسول لیکول ارو سي بیا سیدنا علی له د حسان بن ثابت باندې چې کوم سیرین وادرا په دغه نسل کې محمد بن سیرین پیدا شوی دا غي نسل کې پیدا شي معبور صحیح مسلم کې حدیث راځي چې معبور با د مصری خلکو په شان دی د ماریه کر سره پر ځامن دي کنه پښتنو ګرم دي راځي مصر کې دغه طریقو د ابراهیم شکل چې کوم دی هغه معبور په شان دی منافقین یې الزام لګاو چې ماریه غلا کړل دا زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بلکې دا د معبور دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکتل نو قیافیم دا ویل ته او دا کې دی شي دا شکل شباهت هم دا په شان ته او قرائن هم دا او چې دی راځي تو سیدنا علی دیو فرمایل چې تلل شو معبور چې کوم ځای وبون فقتل هغه چې دم هغه یو رکوه کې لامبل ډندو کې کچې چولې ناغه دې بډې نه نیو بره راو غردو چې بره راو غردو دا هغه لنګ کولو شو چې وی قتل نو دا هغه اندام نو چې ما هو للرجال چې ناری نه عالم الغیب وګا صحیح مسلم روایت صحیح مسلم روایت تلاش ویو کو بار کې موږ صحیح مسلم حواله سره لیکلم نه ویلم هغه چې راغی نبی سلام د تپوس کړي چې یا رسول الله الشاهد یرا ما لا ير الغائب هغه فرمایل جواب هغه جما سکل نه دی دلته د عصمت هغه مسله ده اصل کې چې کدا نفاس شي بیا نبی معصوم نه وي والله رب العزت دا غیلا عصمت ورکړل دی دا غي په وجه باندې غلې علم الغیب نه ورکړل دا سیرین پاګه خبر کړه دا ابن سیرین پاګه خبر کړه مشهور تابعی دا بارے کې دی باندې خبریم دی چې دا سیدہ حفصه هغه په ام خورلې د دروغ ویلو څه امکان هم نو خلق به دروغ ویم نه فلما وقعت الفتنه کلا چې فتنه واقع شو دا روایت تمایل چې کاش دې خلکو دا خپل خبره یاد ساتلو فتنه را مراد څه شی دی ته سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه مظلومانه قتل مظلومانه شهادت داغه د وفات نه رسول شو دروغ ویل شروع ولې يهودي لاس د مسلمانانو علاقه دراغله عبد الله ابن سبا او داغه ذریت ارانه نه وتل مدینه منوره ترال اغي ظاهر کې اسلام قبول کو د ټول لوی دروغجن دنیا کې څوک دي توافس په دروغ بیان شروع شوه د کم ځای لري د سیدنا عثمان رضی الله عنه د شهادت نوښت بدعت د عقیدې چې کوم دی دلته کې هغه مراد ده بدعت عملی کا مراد شي بل فرض بدعت عملی دا مطلب چې یو سړی دا غ بدعت عقیده ته نه رسیدلی یو سړی محض شیعه دی دې بدعتي خو دی کنه دا روایت قابل قبول لکه قابل قبول نه دی اصول حدیث کې څه غیر ده بدعتي چې کله سقي او دا غره روایت دا غره بدعت مؤید نه نه قابل قبول اصول حدیث پیدا اصول ما پامال کوي چې کله اصول پامال کې تاسو سره جواب نه اصول ما پامال کوي سټیټ فارورډ خبره کوي نیغه خبره کوي چې دا بدعت کم دی یا دی دا د عقیده بدعت دی یعنی یو سره چې اغا سیدنا علی ته الہ وی دا روایت په قابل قبول نه ولې دا سره د عقیده په بدعت کې مبتلا شو خو دې کې هم فرق کې چې دا یو داسې بدعت ته چې تکفیر پکې یو سره کا قدری شي دا غره روایت په قابل قبول قولی کا قابل قبول باندې بدعتي خو دې نه کړه څه مطلب منکر تقدیر مسلمانی دا به علمي خبرې چې کله کې زمونږ د منبرونو نه بیا زمونږ خله بند شي خله بند وي ځان لا صحیح خبره کوي سټیټ فارورډ خبره کوي او دلیل سره کوي تاسو څوک نشي بندو زمونږ خلک جواب پدې نشي کولای چې دی بی بنیاد خبرې کوي بدعات ناکاره چیز ده نعوذ بالله من ذلک زما خپل حیثیت داري چې زمونږه استاد محترم دی الله وبخي هغه چې فرض منځو کو خدا اللهم انت سلام نورست وارا ګرځي دنا تاسو هم را ګرځي هغه دلی دي شاعت علما اذا اللهم انت سلام نورست را ګرځي قبله ته مخي دعا وکړي خدای استقبل علينا بوجهه سمانه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ناستو نا وقبله ته مخ کوم ته مخ نو ما خپل استاد محترم ته ویلي چې دا بدعت ته وتا څه کوي ډېر په خانه هم د کشان کومګه چې قوم ته مخ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په فرض منځو کو نا بن کې ناستو مگر په مقدار د اللهم انت السلام دې څه مطلب کبیری راواله تا ته هغه تطبیق وکړي شاول الله حجت الله راواله تطبیق وکړو پتا چې کوم تطبیق کوي غلط دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سلام وګرځو نو سلام ګرځول نه رستو روب قبله واغو دا اللهم انت السلام په مقدار هغه نه رستو څه صورتو یا وک کې ناستو چې کې ناستو نو استقبل علینا بوجهه او یا باندې کې ناس ذهب الى بیت کور ته دلته هم مصیبت ده چې تاسو کینه او قبله ته مخ شئ دا بدعت ده اوس مصیبت ده چې کوم پخپل کو نه بدعت نه ده او کوم چې بل څوک کوي دا بدعت د دې خبرو مطلب زما دا چې زه د بدعت سره د کمپرمایز قائل نه یم خدا مونږ چې بدعت لپاره کوم روایتونه وایو دا موضوع دی د بدعتي حج نه قبليږي د بدعتي توبه نشته دی خو مطلب دا شو چې یو مسلمان د ګناه کبیره په ارتکاب کافر کیږي تاسو بل خبره یعنی یو سړی یو بدعاتو کو د ګناه کبیره مرتکب شوی د اهل سنت والجماعت څخه عقیده ده یو سړی د ګناه کبیره مرتکب شو په توبه یې څه شي کې نه هیڅ چې دا توبه قبلي نه سره دا بیا د معتزله راځي دې سيزونو کې احتیاط کوي ډیر زیات احتیاط کوي مولا سرفراز خان صفدر رحمت الله تعالی علیه هغه په دې لړ ماته ساري کتاب کې دا دوه حدیثونه موجود دي یو دا حدیث دی یو د ولیمه حدیث دی چې مونږ با د خطان مجلس ته جمع کیدو کنا لانا دل خطان فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم ما ته تا ویلي چې چا یو حواله غلطه ثابت کړه زر روپیا نام باور کړ نو ما دو ثابت هم درته دو زر روپیا نام راک بیا چې بل ایډیشن ته اپ کېده بیا وګیا نام خبر ختم شوی وس دا داوی دی سه ادعاءات مکوي ما ډیر خلک دغه راه سنت د مطالعه نرستو چې کم خلک به د ختمه مجلس تتلل نو ما وداغي د لاس نه چې اغستله واپس مې لګا چې کور ته وسو واپس ما دومره تخته سره پاغه عمل کړو تاسو به وکړئ نه کړو لیکن چې کله دا معلومه شو چې روایت صحیح نه ده سره دغه صحیح بخاری کما شرع را فتح الباری پای کې لیکلي چې دا خطان د زنانو کنا لعنات الخطانه مطلب څه دی خطان د فیمیل پاتې شو د نارینه او داغي مجلس تتلل داغي ولیمه تتلل داغي خطان تتلل ثابت دی او پای کې ډوړې خوراکونه وراکونه هر څه دا مونږ بدعت سره نه لګي راغله دا بدعت مافیا وي کنه نو بس هغه مونږ تار شي بدعت کوي هر شي بدعت نه چې کم بدعت دا عقیده ده نو هغه جدا څه ده او چې کم بدعت دا عمل نه هغه جدا څه ده یو سره عملی بدعت دی د سره له گزاره وکړي گزارا دا چې تور ته رئیس المبتدعين په کتاب کې ولګي او رئیس الخرافات ورته ولګي او رئیس المشرکین ورته ولګي مستا په خیال دی ولا شي ستا خبره ده ته په خپل لاس کې را کته د سوګ داسې وای ته بس وای قران مجید کې سویلې داسې ویلې دي او دا الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلهم باللتی یا د فرعون نلوی کافر په دنیا کې شته یو سړی د خپل ربوبیت داو کی دا عمل لوی کافری الله چې هغه ته موسی او هارون علیهم السلام لګل نو سي ورته وي چې ته ورته وایې ته مشرک مولا له قال لینا زما د خبرې دا مطلب نه چې موږ د بدعت رد کړی دي تعبیر لګ بدل کړ تعبیر بدل کې کار وکړ دا کوم رویه چې زموږ د مرګ د بدې کار نه کیږي په دې باندې ګستاخ بی دینه بے ادب دا ټول مشهور شو غریبانو اعتراض یو سړی کوي کوي وا اذان له خبره ده خو مونږ لا پکار دی چې مونږه د اصول مطابق کارو کبل فرض دلته کې دغه بدعتي مرادي دا سرن لړشه میزان اعتدال را واخله او داغه مقدمه اولوله نو پای کې بتا ته هغه د بدعت بحث کوي او دا ته ویلي چې بعض بدعت باعث تکفیر وي او بعض بدعت باعث تفسیر وي چې کوم ځای کې مونږ وایو چې د بدعتي روایت قابل قبول نه نه هغه بدعت باعث تکفیر ده دا د بیلمه خبرې مونږ کو نو مونږ سره کتابونه ته پراته او خلق چې کوم دی مخالفین چې کله بیا حواله ولي کې موږ له چل ناراضي موږ یو رشتہ دارو الله دې وبخښي وفات هغه یو ځای تقریر کړو په تقریر کې دا ویلو چې مولانا مودودی لیکلی چې عثمان خیانت کړو افلانې کړو افلانې کړو په یار حسین کې یو پروفیسور صاحب د لاهور تاربه کې یو خط لیکلی او په خط کې لیکلی چې دا تا کومه حواله لیکلی دی ویلې دي دا ما تر مولانا مودودی په کتابونو کې ښه مولانا مودودی کتابونو کې خدا نشته چې عثمان نه خیانت کړي پښته وګورئ اذن ورګي ونه یو سره به له قامیس کالری هغه درې ګل چل ور دي دا زموږ دی مرګو داغه نه شي جوړ کړی هغه ډېر لوی سره دی ډېر لوی عالم دی اختلاف نه لې اوس کیږي دلته ما یو ځای دا به حس کو نو ما باره کې خلکو ویل له جماعتانو پیسې ورکړي نو مور زما علمي ځای زشتره هغه وګورې چې نماز نو سر باندې واسطه زه صرف دا ویل غواړم چې تعبیر لکه سم کوي نو بیا هغه سړی ته چې خطر وشي ما پسې راغی نو ما ورته چې مولانا مودودي خدا دې لیکلی چې دا ځوی وي دا خلافت ملوکیت ته دا اوسه په دې کې دا عبارتونه ما ته خول لټی شیخ القرآن رحم الله اصل کې مقصد بیانې حقیقت مودودی کې هغه د مولانا مودودی د عبارت یو مقصد بیان کی خلاصه زموږ داخله خو پرې دي نه ندی کتاب ګوري ته دی وی چې واقعي مولانا مودودی په داسې لګلی راګه نه بدل جوړ شي تو زمانه زما خپلوان خپه شه ما دې مولانا مودودی داسې نه لګلی راګه عبارت دا ده عبارت مې ورته او دې دا فهميږي کوم چې حقیقت مودودی کې لګلی خو یو د یو سړي عبارت وي او یو د یو سړي د عبارت مقصد وي په خبره کې فرق نو لله د الله د پرا سره د بدعت ردم کوي د شرک رد دیم کوي لیکن داغه عبارت مقصد د خپل نه وایي زموږ تجربه دا ده چې موږ ته رکاوټونه هم داسې جملې خدا بدعت کم چې د خبره کوي نو دا بدعت دا د عقیده بدعت سمو رجالکم فینظر الى اهل السنت فیوخذ حدیثهم وینظر الى اهل البدع فلا یؤخذ حدیثهم یو سره داسې بدعتي دی چې دا کفر درجه ته رسیدلی دی دا روایت قابل قبول یو سره د کفر درجه ته نه رسیدلی ثقه نور رښتینه دی او روایت داسې نه بیانې چې هغه داغه د بدعت مؤید وي موږ د معرفت علوم حدیث کې ما لیکلي جمع کړی مې دي چې په صحیح بخاری کې د سمره مبتدعين روایتونه نقل دي حکیمه زنانه ته په دې کار کو شریف فاطمه تبسم ناغه ما ته یو لوی فرص را لګلو ما دا غي په نوم هغه کې شامل کړل یو یو راوی مې قتل دی بیا ارشاد الساری حواله سره غي لیکلو ما یو ټی لیکل دی او چې کله صحیح ثابت شي نو ما لیکل چاو دغه دومره قدر یې دومره معتزله دي دومره مرجئه دي دا ټول مبتدیین دي نو مونږ دلته کې یو داسې بدعتي چې هغه اسقاط ډیره کې کینی هغه ته خالص کافر وایي سنت پسې اجتماعي دعا کې نه ته خالص کافر ویلي صحیح طریقه نه ابل الله چې بای سوزنا زما خپل تجربه دا ده چې هغه مونږ عملا ختم کړو کیږي زما واجب الله دې وخی ادینا کې اساس ته معذور سترګو ما اوس خلک خپل کاته کې چې یغه چې دا عجیب مونږ سم کړل ما نه تاسو به اچا سم کړل باندې خبره مونږ کو نه خو موقع راشي نو زمونږ دې ما واجب شیخ القرآن رحم الله ته کنځلې ګولې دا خځه ته وای کنځلې ګولې دا ریکارډ باندې راوصل واجی دا صدا معلوم شي دا غل لونو ته وای کنځلې کو او دې دومره پمپ کړی شو چې څو زمانه کې هلته ریفرندم کله کېدو د پاکستان او هندستان د لاړو کې مفتی محمد شفیع رحم الله تل تراته صاحب ہے مسلم لیګیا د دې چې کوم علاقې کې کوم خلک ودا نشنلیانو نو دی ودرولی او ورله سوټې ورکړې وې چې مفتی صاحب راځي دا سوټې به ته ورنولې تل خپل تاریخ څنګه سبا باندې خبرو باندې خلک خفه شي خو چې زمونږ د کور معاملې نه ماته پته اخر کې زما دا ماواجی با اکثر به اکثر دلته کې او زمونږ د جماعت کې وتراوي د ټوله دا غي وجه دا واجب زما والد صاحب الله وبخي بیمار وو او کله چې موږ لومبنه روزي نیولې نه غوا دا کوته سای وا आवाज وینر آواز د حافظ سے بدل دی ګو ختم به موږ لږو او هر وخت بدل موږ سره جګړه وس بیا وخت تیرې دا تیرې دا تیرې دا الله رب العزت کیسټه میسټ را پیدا کړې نو زمانه موږ کیسټ اورول شروع تنهایی کې او دا غي پاغه دومره اثر شو چې بیا راغی وی جړل ماته ما مولوی صاحب لبو دا ته معافي وړم په دې مال ته وو ته معافي مې وخته په کال ما دال ته دوره حدیث مو رستم کې اول دې رستم ته دلې دا کالو خان والا دې خپل لوی بیانې چې دا پلاني کړي پلاني کړي چا نه کړي دا درو وي خلک زمونږه دغه رشتہ خالص اخلص مخلص ته بدعتانو خو زمونږ والد صاحب مونږ ته خبره کړې و هغه دا و چې بای د دین خدمت په خپل ځای او رشتہ په خپل مونږه په نخله او د ترګو باندې عمل نو کړو ته دیو جنا مونږل تکارو تاسو په نخله او په ترګو باندې عمل کړی اگر چې ثابت نه روایت منکر دی هغه اسناد خو نشته کړ په ناګه نخله او د ترګو باندې عمل کوي ایا د صوفیا او په قول باندې سورۃ المجادله کې یې په دې تاسو به وایې کنه چې دا بلدی سره پرې خو د انداز یو شي دا چې دا صوفیا او قول دي او من لم يصدق فليجرب نه روح المانیه والے دا غب شپ لګای رشتہ خلق نه پری دي د صلح حدیبیه بنیادی مقصد سره د صلح حدیبیه بنیادی مقصد داره چې مسلمانان د مکی او مشرکین د مکی دا کورنۍ کې رشتہ دار دي دیو بل ویني چې لاسو کال پورې به جنگ نه نو څه مطلب شو لاسو کال پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو لپاره د امن یو فضا جوړ کړه قائمه کړه هغه دوه کاله مونږ چلیل د میل ملاب دغه خیری دا مونږه څه د سستۍ په بنیاد نه وکړي او دا غي فائدہ دغه وشولا چې زه سو فارغ ادم نافذ صاحب الله توحید تراوستو دا الله فضل له وسو هغه ما ته ویل چې دا بدعات پر خودل غواړم مال و تقریر نه کوي ما دې تقریر باندې کول ان هر ځای کې د بدعت د ختمول ځان له طریقه ده ستار اشتدار ستا تر ستا خر ستا اوخي هغه ټول دغه لار کې دي ته په سرګو معذور یې ستا بچشته نه ته بس دلګه مالې دا هډېل وې بوج دې مې بوج مګنا بدعت کاوه ما بس سنت پسې پجما دعا مو کا فرض پسې دعا کا بخلیص مو ہے اسقات دې راکې مګینا ذکر بل جهر مګو پتا چلا کا شروع کو لس میاشتې کې دن دن نه کور بدعت ختم شو د ما د خبرې دا مطلب نه چې موږ بدعت سره کمپرمایز کوو موږ تاسو اصولي خبره کوي چې بدعت سره کمپرمایز مګو خو دروغ مو آیا چې الله دې دې توبه نه قبلې الله د مشرک توبه قبلې له حاله د بدعتي په طریقې اولا باندې کوي دلته کې چې کوم خبره مونږ کوو نو د دې خبرې تعلق دې سره دی چې دا یو داسې بدعتي وي چې دا غ بدعت دا غ عقیده تر رسول نه وي دا سړي روایت قابل قبول ونی دا بچا ویل دا به محمد بن سیرین رحمت الله تعالی علیه دا ما سو کسان تاسو خپل سیدنا عبد الله ابن عباس یو دا دعا کول او دارنګه د محمد بن سیرین رحمه الله یو امام مسلم رحمه الله اصول دای چې روایت وا مونږه د هغه چا نه قبلو چې هغه صفوی راوی کې دوه سيزونه دی بنیادی چې داغه بنیاد باندې د دو روایت اگر وړي دي یو داغه روایت ته او یو داغه یو داغه وساقت ته یو داغه عدالت دا دوه بنیادی سوزونه دي چې کله ان شاء الله زه زم بلافته کې واغ درس وستازو ته کوی بشه به دیوان ده یره د یو سړي حافظه څنګه ده ضبط څنګه ده او د حالت څنګه ده کیفیت څنګه ده مروت صاحب مروت دی کنه دی دروځن خو نه چرته دا دو بنیادی سوزونه دی ضبط او عدالت په دې باندې روایت یو ځای نه یو ځای ته بل ځای بل ځای ته رسیدي شي او سقر اویان چې ګمی حدیثونه وداغی نه غستل شي دا چا ویلو دا ویلو سعد بن ابراهیم نو ورپسې بیا د عبد الله بن مبارک قول لګي اب فرمائل الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ان شاء زمون بنیادی خبره اسناد ده بحث چې مونږ کوو ول اسناد نه کوو دراست الاسانید زمون بنیادی خبره ده او دراست د سره څنګه کې دي شي دراست د سند د پاره موږ لپاره کار دي چې مونږه طریقه زده دا بنیادی کتاب دی تهذیب الکمال د حافظ مزي بنیادی کتاب دی په دې باندې د دې تلخیص ته تهذیب او تهذیب کې سات ردا نه نه تهذیب او تهذیب هم دا کار کوي دارنګه سیر علام النبلا حافظ زهوی به هم دا کار کوي دا دو درې کتابونه وا د دراسه الاسانید د پاره موږ له پکاري درې طریقه وسره اسناد چې کله د دین نشو دې د کول دین دې د کول دین دې دا اته کیسه نه دي دا ګران کارم نه دی په دې لپاره یو خدای چې او خيار تو پکار دی خيار تو بلا غیر راځي چې انسان ودني وي دا غیر په لړو کې سپستان چې کوم دوا ده دې استعمال شروع لړو کې سپستان ډیره پارا چې بلغمی مزاج ختم شي ډیره پارا او کیاتو پګار ده لکه دا وکړه کړه تا راوی ته وته ګوره تا دا شپګ راویان ابل عن جدل یو شان ښکاری مستابه سم دا چې خویا باغ داسې سره جنګ کوم شب زنده داری کې نه دا فن نشي زده کول که تاسو کې دا خو وینو خو ټیک دا کني دا اوس نه پیدا کی شب زنده داری پیدا کې او دا غره دې بلغری مزاج ختم کړي کثرت سره مطالعه وکړي او خاص کر د دې کتابونو دا ګران کار نه دی مطلب زما د خبرې دارې چې کلا د پرایمري سکول ټیچر را فن د کولی کې تاسو نه څه کوئ زما د خبرې مطلب يرول نه دي دې یې رېګه ما دراسه فن نه دي یادېږي نه خو دوم راځي دا مطالعه وایي او درکشي برهان کې لیکلي چې قران یو داسې کتاب دی چې ترکه مې تا ټول هر څه دل نه ورکړې دې ته ځان نه ورکړې خدا تجربه زما دې په حدیث باره کې دا ډېر زر یری یو څنګه ته اصول حدیث په تاسو ویلي او کله ته اوس کوم تاسو نو دا د بټو ته ویل خره کې څه کې منظر خدای وجه دا چې دې مونږه محاوله نه کی بار بار ویلي کی نو باید دا اصطلاح ده دې مطلب دی حالات ترجمه جمع را دي تراجم دا هغه ترجمه نه کوم چې ته د پښتو نه اردو ته راي یا د انګريزي نه پښتو ته کې دا شي نه ده رژیم بزوري پیښ دی ترجمه نه ده ترجمه او دا ترجمه نمبر وی دا تقریبا پټولو کتابونو کې د تابلو زما د سره تقریبا تهجی دغه بګي موضوع روایت هم راځي په دې روا عن کې دا دا فهرست لیکلې تر دې ده پورې دا استادان دي او دې کم نوم چې دی لیکن هغه ته بریکټ کې د څه علامات لیکي رکه دال او دې وی لیکي دا دال او دې مطلب دا دی چې دې راوینا روایت د پسند نبی داوود کې کړل او د اسلام کې نا روایت پسند ترمذی کې موجود دا ګور ډیر خانه نوړای دا بس د کول بګر تور پسې مګر دا دتا ته لیکلی چې دا پلان کې روایت د نه پلان کې دی کې موجود د پدې باندې د استاد تعین تکلو شي نو د راوی تعین کې دي کله بلا شو شي چې دلته کې اساتذه وړي دي نو دې لګي روا عنه دلته کې غټ لګي روا عنه د شاګردان څوک دي د شاګردان دې نه لیکل دي او دا راوست دي تر دې له په وراثت د سند د پاره موږ له تهذیب الکمال بنیادی کوته دا د وراثت د سند د دې کتاب نه بغیر نه دي یو هغه تاسو ته تاسو واچو کوم نه ته دا امداد زمونږه یوازې دا کتاب نه کوي بلکې الکتب التسعه چې کوم سافټویر نه هغه وي هغه مثلا کې لیکل شوی تهذیبین په بنیاد تهذیبین معنی تهذیب الکمال او تهذیب التهذیب کتا سره شامله موجود وي نو شامله کې تاسو دراست د سند کول شي او دې سره عین لیکل عین دا مطلب چې کتب تسع جميع عین د جمع د پاره دی په کتب تسع ټولو کې د دې راوی روایتونه موجود دي په دې لپاره څه طریقه دی چې کله تاسو د حدیث داسې قسمه کتابونه ګورئ کوم چې داري په دې مقدمه ګورئ دې مقدمه کې د دې ټول رموز لیکل دي چې دال څه مطلب د خط څه مطلب د دخ څه مطلب د عد څه مطلب د دع څه مطلب دا ټول سوزنا د دې کتاب په لومړي جلد کې موجود دي د کتاب نه راځي دا غوښتو دغه څه الکمال ملاوی کې دا نیمګړی دی اصل په دې بنیاد باندې چې درستلو خلق را پاره دا بنیادی چیز دی او دا جامع دی درې جلد ته ګوره دا خو 30 په دې ځل لګ دا بنیادی کتاب دی دی وخت یې نه کتاب نشته دا جامع دی بل دې کې फायदा دا را چې دا بشار عواد کوم نسخه تاسو که اخله هم دا نسخه واخله درې جلدونه بشماره دا 34 جلدونه دي دا غلي کړی چې تاریخ کبیر کړي صغیر کړي او صد کړي کنا کړي څه شي کړي دین اوس کې فائدہ دارا چې دی وتا ته مزل اسانه تحقیق ورته اسانه او کله لغو کتاب پسې لړشه اکمال پسې لړشه بل فرض بل پسې لړشه بل پسې لړشه نه کې براش جن نه خدای سره لطیفه دارا چې د چا ظاهر باندې فیصله مکوي دا بشار عواد کې تصویر تا ما خو غل دا والله مخ مخ وای زګیره نشته زمونږ رايو مسله راغلی دا چې مونږه د یو سړي پہچان صرف داغه پګیره کوو دا ذاتی مسله ده الله دې هغه ته هدایت نصیب کړي چې ګیرو سره اذا الله بدل خدا مونږ چې دلته کمرې وی شروع کړې چې دا دا چلی او دا چلی او مونږ ور پسې نه کیږي کنه خپل نه چل وي ډینګې چل وي دا مجتهد فی مسائل منسوسی نه سي او چې کوم شی منسوسی نه نه پای کې سختې مو کوي روانیو کې هغه اجتهادي درجه کې اوساته بشار عواد ګیر خړې لري زه د ګیری د خړېلو تایید نه کوم دراست د سند دغه طریقه ده د دراست د اسانید لپاره موږ سره یو بنیادی کتاب دا کامل لسی وفای ده دا څو قسمه کتابونه تاسو مکتب دي تهذیب الکمال د تاسو دا کی چې دراست د سند دلته کوي د یو سړي استادان درته مخې دا شاګردان درته مخې او بیا چې محدثینو دا په باره کې سویل یو دا دا خيون تیوری نه زیوا چې کوم دی دا عملی چیز دی دا صحیح مسلم دی زماله دلته کې دا لیکل دی 57 به بل نمبر لیکل دی تاسو دی خدا 57 دا باب کې دی حدیث نمبر دی ادا پسې چې بل لیکل دی دا مسلسل نمبر دی خدا پټولو کتابونو کې نه دی صحیح بخاری انداز دا څه هغه ټول مسلسل نمبر دی د فواد الباقی دا طریقه ده نور کتابونه کې نه لګړې د مالک کې ونشته ادا کار صرف په دې کتاب کې ده او دی وجنا خلک چې کله کار کوي مثلا موږ سره صحیح مسلم ده دا نه ویل سره دې نو څنګه اوس ګړې نمبر دي کې بدرې نمبر دي دا یو نمبر چې کوم لیکل دی نو دا نمبر د هغه صحیح مسلم دی کوم چې د لپامی تور کې دی او پسې دو نمبرې هغه دغه کتاب کار کې راوسته دو نمبر ور پسې دی د خلکو کار وایي چې دی مسله اسانه او زمونږ مزاج دی چې مسله ګرانه مزاج بدل نه بدلو دین با آسانو څومره اسانو الفاظ کې چې مونږه خبره خپل رسول یو چې هغه طریقې سره وو دراست د سند په دغه طریقه باندې کی دلته کې اوس تاسو سره ولید مثلا دا بهیا مولات القاسم اصل خو پته لګی چې اصل لري ته دا سره به تاسو په هغه باندې دا جرح او تعدیل کې اته کې دا اورینل سورس بنیادی مصدر دی نو دې چې کوم خبرو کی نو هغه حیثیت پر حافظ میزی د خبرې نه ګوره دا متقدم دی دا مخکره سره دا ورستو ځګه بار کې خدا دو طریقې دي یو دا چې د ضعیف روات باندې کوم کتابونه لیکل شوی هغه کتاب نه دراسه د سند یا پتراجم باندې چې کوم کتابونه لیکل شوی روات وانه لکه تهذیب الکمال دا ما نصره دا نسخه دا خبره نسخه یو دا خو دا رنګین دا دا لګه سره پړو دا دراست دا اسانید دا ضروری دی امام شعبی یو ډېر لوی محدث شعبی د خپل نوم دی عامر بن حافظ زهبی لیکي سیر علام النبلا جل 4 صفحه 299 او 300 کې خلک حدیث بیانې چې ولد الزنا چې کوم دی نو د سره د په شریانو کې درېم شری دی یعنی یو د زنا پلار دی یو د زنا مور ده او یو دا سره په خپل دی اشر دی کواقیلا ولد الزنا چې کوم دی دیم شروي ته پکار دا چې دا مور مونږ آ وخت یې موږ کړو چې دا په خېټه کې ینه دا دا خلکو چې هغه د اتسلوي صحابه کرام شاګرد پاتې شوی دی ناغا د منکر یا د ضعیف روایتونو مخالفت دومره کوي په دین سمره پويږي دروافل سمره خلاف دی هغه وایي چې یو سړی ویل من الکیسانیه عند الشعبی كانت عائشہ من ابغض زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدہ عائشہ رسول اللہ علیہ وسلم تا دا په خزو کې د ټول نزيات مبغوز و وقال خالفت سنت نبيك شعبی ورته ویل تا د خپل پیغمبر د سنت خلاف کړی شعبی دمر میں سڑے شعبی ارسال گئی لیکن د شعبی مرسل روایتونه قابل قبول دي ځکه چې د ارسال نه کوي الا عن ثقتن د ثقه نه ارسال کوي خو کله کله د داسې خلکو حال هم ډېر عجیب شي دا کتاب القصاص والمذکرین دی د حافظ ابن جوزی په دې کې لیکلي دي په صفحه 302 امام حاکم ته کوم غپ لګولې موږ دا غي جواب کړو شیخ الحدیث صاحب لا پکارو چې هغه هم دغه عبارت کتلې کوم چې مالک نو اثر ولا نو په یو سیل بیا د ساته غلا چې کله انسان ته تصوف ور داخل کیږي دا عجبي تصوف هغه په حدیث څخه پروا نه لري د دې صحیح مسلم مقدمه کې لګلې دي چې مونږ د صالحین نه سوا اکذب په حدیث کې نه دي یعنی کم خلک چې ځان ته نیکان وای شب زنددار وای او صوفیا دي په حدیث کې دا غینه سوا د رولن رسول امام نووي اگر چې دا غي تعویل کړی تعویل یې داري کوم چې هغه کړو دا خلک په حدیث کوي نه نو به اختیار د دې د جبه نه درو جن روایتونه دا ویل کړه نور حقیقت هم دا غره چې د خلکو میدان چې حدیث خو ده نه دا د ذکر اذکار د میدان خلک دی دې سره سره دا زموږ کې الټا کار رواني چې سړي حدیث نه ویلي شیخ الحدیث صاحب باندې له ورته ما د حدیثو اجازه شاګرد څنګه صدر بخاری اخری حدیث ورته وي چې کلمتان خفیفتان نو حدیث هغه ویل نه یارا چې څه بکواس دی الله خلکو ته حدیثونه کوي تاسو طریقه حدیث د پاره تا خدمت درې کړې زوت کړې نه دې استاد نه نه ویلې ځوانې کې دې ګوتې نه دی وړي دا څه کوټنو لوي چې سړي ته اختیار درکې اجازه او ته صحیح بخاری کې زما شاګرد یو خلکو لوي ګټ لګولې شو وګړه دا اسلافو طریقه دا و چې کله وسړې 70 80 سال ته ورته دو دا به حدیث پرې خو ولې ممکن د زما حافظه سے جواب ورکړي پاکستان کې وکړ الټه ده دلته شپېته کاله منته وای په 61 سال کې صحیح بخاری پڑھاو لکه دې کدو له زور دی دلته څور دی له سره د بخاری ویل نه مسلم ویل ته ټول منته خول منته دی دا حدیث را زمون چې کوم ریوی دا 100 فیصد غلطه ده په دې کې زړه علي دي سو د مسلک قائل اغي په یو درجه کې یو کتاب یو درجه کې یو کتاب شپږ و درجات دي نو وو کال کې وو کتابونه او تاسو نه کتابونه په یو سر په درې میاشتې کې وایي حق پیدا کیږي دین مذاق نه وړاول دا دین مذاق وړاول دي دا څنګه ممکن ده زما اوسو کاله هجې ما صحیح بخاری شروع کړل دا سو یو څو حدیث به ویلې دي ډېر لږ ویلې دې سجنه ته خیال ساتل بګاری دا نه درست طریقې کې مجموعه ناغه ما ته یا فاجر ویل شروع کړل او ما ته ویل چې انما يحدثني فلان عن فلان اته مبارک کې دروځن حدیث بیان دا دا دا خیو چې کله یو سره عالم دی د حدیث د خلکو اثر رویه سي دې ځان پوهیږه په زمانه کې معاشره کې هولډ چای د واعظینو شابی غندلوی عالم چې هغه د توسلوی صحابه کرام شاګرد دی او دا هغه مثال نشي پیش کړي په محدثینو او چا کله یو سره منه کې دا حدیث مو آیا غلط دی صحیح حدیث داري چې سور یو دی البته په کې پوکی ګڼ ګڼ دا سړی ماته دا کمزور کړل او بیا رفع نعله فضربني بها ما ته قسم وخور زماره په الله قسم دې صحیح وي الله دې شپې له له فی کل سور النفس فاقله عني دا حاله تاسو لطیفه دا ما ویلا ته خفه پرې چې پلان کې دی کې دا کیږي علم حدیث را د خلکو جهل د پخوا نه هم د کړی چې د حدیث علما سره خلک دغه چل کیږي په دې حیران یم چې شیخ الحدیث صاحب یو حدیث ولي کی مثلا لولاک لولاک لما خلقت الافلاک نو پسې لګي قال سوانی قال سوانی موضوع کتاب راواله ده بګی لګي قال سوانی موضوع دا کنزل نه دی یو سړی اول ټیک ټاک وی د عمر اخیری حصے ته ورسې هغه مختلف شي د بعد از اختلاط روایتونه قابل قبول نه دي اصل حدیث له اثر راځي دال ته لیکي چې قال سغانی موضوع حسن سره هر یو فضائل اعمال ته سره ولې کې ویل کیږي قال سغانی موضوع مولا علی کریم لیکي چې قال سغانی موضوع لیکن دې غریب تخپل خبر یاد نه ده لہذا د بعد از اختلاط خبره چې ما ته څوک محدث نه معلوم دي د موضوع ویلي ته اصول حدیث له اثر دا خبره فرق مکنه خبره ټیک ده د قال سوغانی او کتاب چې موږ وګورو دا غي پاول کې بل څه لیکلي هغه دایي چې دا کتاب ما هغه وخت لیکل دی چې کله ډاکټرانو زمونه کلم چې تبا سو علمي کار نه کوي او کتاب مقدمه کې لیکلي اصول حدیث له اثر دا وګوره بیا چې دې خبرې څومره وزن ده دې خبرې مطلب دا چې دا ټول کتاب د اختلاط په حالت کې لیکل شوی دماغ څه کوي زموږ استاد محترم شیخ سید ابو السلام رحمه الله اخر کې مختلف شعر ډېر هیبت نه خو دا واجب دي دی دا کتاب القصاص المذکرین دی دا حافظ ابن جوزی کتاب دی په دې کې دا خبره لیکلې ده صفحه 302 303 کې پاره زمانه کې په معاشره کې هول د هغه خلکو چې هغه واعظینو بین منم دا راځي دغه خپل مقام پیدا کول پکار خپل مرتبه پیدا کول پکاري مقابله باندې مرتبه پیدا کول پکار دا غیر لپاره مختلف طریقې دي دا خبره حافظ سیوطی لیکل دا تذکرۃ الخواص عن کاذیب القصاص اصل کتاب کې کله دا د ما ذکر نه راوړل ځان وا جټ علماء نه جوړوي جټ عالم هغه ته وي یو سړي خبره کړی او تاسو سره اصل کتاب پروت دی دا غپرې دی ویلا تهذیب او تهذیب کې لیکل اته په کومه ایو دې غنا اشاره ته هی بیا کتاب ولګي دا یو عبارت بولیږي دا شپې ته حواله یې پاره ورګړي هغه یو کتاب ولي نو کتاب له حجم کټ کړو تک لیکري چې ابن عادی ویلي بس ابن عادی دې کتاب حواله ورګړي دا کله پوهه سره یې خو غلط دا علم نه پالش کړی شي ابو ته علم به پالش شو دا مطلب دا دی چې په لږ وخت کې ډېر کار وکړي شي اوس کدا خبره ته لګي نه پدې ته تقریبا زو 63 حواله لګل شي زمانه ورته لګل بیا چا ځای لګل خو دا ټول مرکز دا یو کتاب ته دا یو کتاب ځان سره ولیکا نور پرې راوس دا ابن الجوزی لیکلی او زه دې کې هم لګیا یم اوس چې ابن الجوزی دا خبره کم نه راغسته دا تاسو د پاره یو شعر ما درواچو چې دا وګورئ چې ابن الجوزی دا خبره کم نه راغسته دغه دې د هغه زمانه خو نه دی تدرستو زمانه دی دوم چرته نه دا غستی من هوا اسو تاسو به اصل سټیشن ته ورسه اصول تحقیق دغی چې سړی هغه یو خبره پورې اونخلی اونخلی اونخلی تر دې چې دا غي منبع معلومه د دې پوره اهتمام د کله نشورو شوی اې ته موږ عهد د تدوین وایو په جرح او تعدیل باندې خلق او پوره کار د کله نشورو ناغا موږ سره په دې کتابونو کې لیکلي دي دا تهذیب الکمال لکه دا دوه خدای دا ما خو دل دا متقدمین دي لیکن دلته کې زمونږ دا مصنف مونږ ته وایي چې عمره متکلم پر رجالو کې هغه شعبہ بن حجاج شعبہ بن حجاج وفات 167 هجری کې شوه پدا کم دوه چې ما ته ویل هغه د پاره یو خدای چې مونږ راشو التقیید والیزاح ته د امام ابن الصلاح چې کوم کتاب دی مقدمات ابن الصلاح داغه شرح التقیید والیزاح دی لګی چې روینا عن صالح دا خلق هغه چې دې دې ته کار وکړي یو مطلق کلام دې د رجال په باره کې نه بهشک شاوی او ابن سیرین کې خو یو دا به تور فن خپلول نو دا بیا دې خلقو ګرځي په تور خلق په لول د دې پوره خیال ساتل عنایت ساتل فل کلام فيه جرحا وتعديلا مقدم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن كثير من الصحابه والتابعين فمن بعدهم یعنی د جرح تعدیل خبره خو د پیغمبر نن ثابت د صحابه کرامو نن ثابت دي تابعین نن ثابت دي صالح جزرا د قول مطلب لاره چې اول دا فن مدون کړي چاره دا شعبه کړي شعبه شعبه بن حجاج چې هغه وفات شوی په 160 هجری کې دا زمونږه په هغه خلقو کې چې هغه د فن اول وحد کړي شعبه بن حجاج امام ترمذی په جرح تعدیل کې رسو ده اول دا کتانی شعبہ ورپسې یحیی بن سعید القطان ورپسې امام احمد بن محمد بن حنبل او بیا دا غیر نرستو امام یحیی بن معین حیثیت بل دی خبر ته ورکول شي هم دا مطلب دا کم چې مونږ دی کې لګل دا تقید او ایزاح په حواله تا تماوي دا بل چا هم لیکل دی ابل سوق دی حافظ تخاوی کتاب میرا فتح المغیث تعلفیت الحدیث کی کوم کتاب میرا راغی شرح فتح المغیث دی کې درې جلد دی دنه دا درې جلد کتاب دی فتح المغیث حافظ عراقی کی کوم کتاب لیکل دی الفیت الحدیث خو دا غي یو شرح هغه په خپل ګړو هغه تم فتح المغیث هغه شتما ده هغه یو جلګی ده حافظ عراقی استاد دی د حافظ ابن حجر او حافظ سخاوی شاګرد دی د حافظ ابن حجر زموږ استاد محترم او سید حبیب صلی الله علیه وسلم هغه به د شاګرد شاګرد وسی دا د اصطلاح مطابق دا حافظ تخاوی دی دا د حافظ ارادي څه شو ته لمسه شک دا نو څه یو خبره گئی خبره دا دا تتكلم في الرجال كما قاله الذهبي جماعة من الصحابة ثم من التابعين كشعبي وابن سيرين ولكنه في التابعين بقلة لقلة الزوف في مطبوعهم ځان پرې خبره پوهه کا چې تابعینو کې دا فن ولیکمو ځکه چې دې مطبوعین صحابه صحابه کو څوک مجروح نه کړ ته دې وجنا په تابعینو کې دا فن کم شي او په تبع تابعینو کې وسې ډیریږي واولې تابعینو کې دا مسله ده نو تبع اتباع او تابعین کې به ډیری کنګي یو ډیری یو نو اوس څنګه پکار دی نو پکار خراب دی یعنی اوس پکار دی چې پر رجال باندې موږ ته خط دسترس حاصل دی ځکه یو هم سره شامله موجود د صاحب کوي دارنګه کتب اتصال موجود دي دا تهذیب الکمال وغیرہ خلکو په جندل نه خو مونږه دومره نالایق شو یو چې مونږه سره نه دا کتابونه شته نه مونږ دې فن فالو پکار نه چې اوس مونږ راټول معلوم دي لیکن دا بد قسمتی راغلا چې مونږه په دې فن نه پویو بالکل نه پویو علماء حدیث کو الحدیث بارے کې شفا او استقام کې لیکلي چې حدیث څنګه جيد دی حدیث جید ما چې ابن حجر راو بوتو ناغه په لومړي جل کې لیکلي دي چې هذه قصه موضوعه ادا سے دو کې خلق ده کوم روایت هغه دا چې سیدنا بلال کله شام ته لړ نو التنا یو شپه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدو هغه ته فرمایل چې ما هاذه الجفت یا بلال بلال دا څو بیروخی دې کړل سمونګ له ورن راځي بلال انت نراغه او چراغه نو قبر فال لر نو تمرغ علی قبره خپل مخې چې کوم دی هغه په خورګي وورو او بیا چې کوم دی حسنین ورته ویل چې اذان وکړه کیسه دی بیا اصله نو یو پکې ما دا ولیکلا هغه شفاء او استقام باندې کې دا حدیث ته کوم دی بسند جيد نو مې دا څنګه سند جيد دی چې ابن حجر اسقالي کې چې دا قصه موضوعه دا قصه موضوع ده دا زمونږ حال له زمونږ خلک پرې فن کوي نه او دی وجنال سره وځه اوري ته اوري دل ګناه پکار دی چې دا په خلکو کې ډیر شي وې خبره مطلب دا اوس چې کله مونږ ګورو آینده د پارا زدا قسم حضور باندې راولم دا کوم دی راولم اوس ځکه چې زماده فن سره متعلق کوم بنیاد هغه ما جوړ یو بنیاد دار پاتې دی هغه دا چې په تابعینو کې په تبع تابعینو کې دا غي نرستو زمونږ تر زمانه پورې کم کم خلق دی چې هغه سدي علم نه کار غوښتل او په دې کې کتابونه لیکل هغه ستاره کتاب کې دغه 480 صفحه کې جرح تعدیل په نوم باندې ما فهرست لیکل دی چې صحابه کرام مې سي تاسو یو کسي سبب باندې صحابه کرام مې سي سیدنا عمر بن خطاب فلان فلان د کتابونو حواله سره بیا دو تابعین مې سي سعید بن مسیب تین تبع تابعین مې سي فلان چار تبع تابعین کے بعد وکی بن جراح پانچ ان کے بعد تب کا احمد بن محمد بن حنبل ان کے بعد تب کا محمد بن اسماعیل بخاری دا تقریبا اته طبقات دې محفوظ دي